د کومو کارونو امر چې د الله عزوجل د لوري څخه و انسانانو ته سوی دی او د کومو کارو منع چې د الله د لوري څخه و انسانانو ته سوې ده دا یوازې د نارینهو لپاره بلکې د الله عزوجل ټول ارشادات او لارښوونې د نارینهو او ښځو دواړو لپاره دي کم انعامات چې الله عزوجل د ښو اعمالو په نتیجه کې و مؤمنانو نارینه وو ته برابر کړي دي همهغه انعامات الله عزوجل و مؤمناتو ښځو هم ول ورکوي همدا وجه ده چې الله عزوجل په قرآن عظیم شان کې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم یادې کړي دي الله په قرآن کې فرمایي ان المسلمین والمسلمات مسلمانان نارینه او مسلمانان ښځې والصادقین والصادقات، رښتیني نارینه او رښتینې ښځې چې منافقت په خپلو اعمالو کې نه کوي، په دین کې منافقت نه کوي، د الله او د مخلوق سره منافقت نه کوي، داسې پاک صادق نارینه او صادقې ښځې، والصابرین والصابرات، او هغه صبر کوونکي پر مشقتونو، تکلیفونو، باندې داسې نارینه، والصابرات او هغه صبر کوونکې ښځې والحافظین والخاشعین والخاشعات هغه عاجزه کوونکې سر ټیټوونکې په زړه کې ویره اچوونکې د الله څخه نارینه او ښځې والمتصدقین والمتصدقات هغه نارینه چې د الله په لاره کې خیرات کوونکي وي د الله په نوم باندې خیرات کوونکي وي د مال ورکوونکي وي داسې نارینه او د الله په نام باندې ورکوونکي د مال او صدقه کوونکي د مال ښځې والصائمین والصائمات هغه روژاتان نارینه چې د الله د رضا لپاره او د الله د خوشحالۍ لپاره او د الله د امر منلو په خاطر او د الله د عذاب څخه د ویرې په خاطر روژه نیونکي نارینه او روژه نیونکې ښځې والحافظین والحافظات او هغه ساتونکي د خپلو عورتونو نارینه چې د زنا بېحیایي بدعملي بدکارۍ څخه ځانونه ساتي او هغه ښځې چې د بد عملۍ ناروا زنا فحش بېحیایي څخه ځان ساتي والذاکرین الله کثیرا هغه ذکر کوونکي د الله د نوم نارینه او چې د الله ذکر ډېر کړي. والذاکرات او هغه ښځې چې د الله ذکر ډېر کړي څه دي دا؟ اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما دغه نومونه چې یې یاد شول دغه نارینه او دغسې ښځې د دې لپاره الله عز وجل مغفرت اماده کړی دی او یوه ډېره لویه مزدوري ورته برابره کړې او تیاره کړې ده دغه صفتونه چې الله جل جلاله یاد کړل چې اسلام دی، ایمان دی، صبر دی، قناعت دی، فرمانبرداري ده، د ځان ساتنه ده، صداقت دی، روژه نیول دي، عاجزي کول دي، خیرات کول دي، ځان ساتل دي، ذکر کول دي، دا که نارینه وکړي که ښځې وکړي الله ورسره وعده کوي. داسې وعده ورسره کوي چې داسې کسانو ته الله جل جلاله مغفرت تیار کړی دی، الله ورته مغفرت کوي، الله ورته عفو کوي، الله ورته لویې مزدوریونه ورکوي. زما وروڼو مؤمنانو! دا د الله عز وجل وعده ده، دا زما وروڼو ستاسو لپاره هم الله دا وعده فرمایلې ده او زما او ستا خوندو ته هم الله عزوجل دا وعده فرمایلې ده و ټولو ښځو ته الله عزوجل دا وعده فرمایلې ده هر څوک چې دغه خصوصیات او دغه مواصفات او دغه نیک اعمال په ځان کې راولي هغه که نارینه وي او که ښځینه وي د الله دا وعده به وي په دې کې هیڅ شک نشته الله د وعدې مخالفت نه کوي الله چې د چا سره وعده وکړي حتما هغه وعده پوره کوي نو الله عز وجل داسې وعده در سره کړې ده چې څوک دغه صفات په ځان کې راولي الله جل جلاله به مغفرت ورته کوي او الله جل جلاله به لویه مزدوري وله ورکوي خو که چیرې نارینه وي او که ښځینه وي دواړه د الله عزوجل نافرماني ترسره کړي نو د الله عزوجل عذاب بیا هم دواړو ته ګوري داسې نه ده چې عذاب نو یوازې نارینهو ته دی ښځو ته نسته یا یوازې ښځو ته دی نارینهو ته نسته بلکې دواړو طرفونو ته عذاب سته یو اوږد حدیث امام ذهبي رحمت الله علیه په کتاب الکبائر کې را نقل کړی دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د یوې خبرې معلومات و حضرت علی او فاطمه رضی الله عنهما ته کړی دی هغه په دې ډول چې یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی حضرت علی رضی الله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم هم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرانه او پاک لمنې سپېڅلې لور حضرت فاطمه رضی الله عنها نبی علیه السلام و حضرت علی رضی الله عنه ته په نکاح ورکړی علی رضی الله عنه ته الله جل جلاله ډېر لوړ مقام وله ورکړی و علی رضی الله عنه د نبوي کورنۍ څخه د نبی علیه السلام د عطا زوی بېسارې بهادور و په بهادرۍ او مېړانه کې څه شک نه وو، په پاک اسلام کې یې شک نه وو، داسې یو صحابي وو چې ده د ماشومتوبه څخه بت ته سجده نه وه لګولې، نو ځکه ده ته کرم الله وجهه ویل کېږي، چې الله د ده مخ مکرم او سپېڅلی ګرځولی دی. دا د علي رضي الله عنه افتخار وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم هم او د اسلام څلورم خلیفه امیرالمؤمنین هم وو. ده ته الله جل جلاله دومره لوی همت ورکړی و په یو حدیث کې راځي کله چې د خندق غذا کېدل نو دا غذا د مسلمانانو لپاره ډېره ستړې غذا وه په ظاهر د عقل او په ظاهر د سترګو باندې دا په حقیقت کې الله جل جلاله مسلمانانو ته ډېر لوی افتخار و په برخه کړي چې د کفارو غټ غټ فوجونو ته یې شکست ورکړي، ماته یې ورکړه. که څه هم مدینه منوره کفارو ټوله محاصره کړې وه، د کفارو فوجونه او لښکرې او د ټولو سیمو مختلفې فوجي قواوې پر مدینه منوره باندې راچاپېره شوې وې، د دې لپاره چې د مسلمانانو رېښه وباسي. خو الله جل جلاله مؤمنان کامیاب وکړل د خندق د غذا واقعا خو نو ډېره اوږده ده خو زما هغه خپله خاصه جزیه په کار ده چې د علي رضی الله عنه همت پکښې ښکاره کېږي نو خندق مسلمانانو یو طرف ته کښلی و حضرت عمر بن عبدود یو جاهل مغرور پهلوان کافر و دا په ډېر غرور او کبر سره تر دې خندق راواوښتې چې راواوښتې غږ یې وکړي نو ای مسلمانانو په تاسو کې یو څوک شته چې زما مقابله وکړي عمر بن عبدود داسې پهلوان و چې د ده یوه ورځ په یو قافله کې د زرو غلو سره مقابله سوله د زرو غلو مقابله د په رواج سر باندې وکړل دومره غښتلی و مسلمانان نو چې د عمر بن عبدود د زور قوت ولیدی چې در دې خندق راواوښتی او تور یې راویستل چې به تاسو کې څوک سته چې زما مقابله وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و ټولو صحابه ته مخ راواړوي د صحابه لشکر د اسلامي پوجونو لشکر ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ باندې وکړي چې په تاسو کې اے مسلمانانو یو څوک ستا چې د دې ظالم مقابله وکړي نبی علیه السلام وویل کوندي بل څوک رامرسي بیا نبی علیه السلام غږ وکړي ول ای اصحابو ای د اسلامي پوج نفرو په تاسو کې یو څوک شته چې د دې ظالم مقابله وکړي هیچا غږ نه وکړي بیا علی رضی الله عنه ولاړ شو ول یا رسول الله زه نبی علیه السلام وکړل ته کښېنه کله چي علي رضي الله عنه ورمخکي سو، عمر بن عبدود ورته وويل چي اې سړيه! ته يې پلا ځان ماته معرفي کړه، ته څوک يې چي زما سره مقابله کوې؟ آيا ته ما پېژنې؟ آيا ته د دې توانايي لرې چي ته زما مقابله وکړې؟ علي رضي الله عنه ورته وايي، وايي هو، زه علي بن ابو طالب بن عبدالمطلب، زما نوم علي دی، د ابو طالب زوی یم او د عبدالمطلب لمسی یم عمر بن عبود په ډېر فخر او غرور ورته وایي وایي ځه ځه ځه زه تا ته غږ نه کوم ته زما د اشنا زوی که بل سړی راغلی وای اوس به ما دوه ځایه کړی وای یعنې زه خو پر تا غښتلی یم ستا وژل خو یقیني دي دا چې زه ستا سره مقابله ونه کړم تا ونه وژنم دا زما احسان دی چې در سره ونه کړي ځه ولاړ علی رضی الله عنه ورته وایي و ای عمره ای عمر بن عبده ته به د الله دین منې د الله قانون ته به غاړه ایږدې او که تر اسلام په مقابل کې راوتلی نن به زما او ستا تر منځ دا توره فیصله کړي او زه هغه څوک یم چې مور راته زمری ویلي دي زه هېڅکله ستا څخه نه پر شا کېږم زه به حتما ستا سره مقابله کوم عمر بن عبدود چې دا خبره واورېدل په ډېر قهر او په غرور سره یې توره راواخیستل حضرت علي رضی الله عنه پسې راغلی حضرت علي رضی الله عنه یې په توره باندې ووهئ علي رضی الله عنه ډال ورته ونیو یو ډول سپر په هغه وخت کې د جنګ د دفاعي یو شی و چې هغه به توره یا هغه شي باندې راغی ده به مخ ته نیوي یا به سر ته نیوي توره نه پچ کېدل او غشي نه پټېږېدی د ځان د حفاظت لپاره به د د جنګ د خلکو سره ورسره و حضرت علي رضی الله عنه دا سپر ورته ونیوی د ده ظالم وارې دومرې زورور و چې په سپر باندې د ده توره ولګېدل هغه سپر یې دوه ځایه کړي ماته کړي که نه نو سپر د دې لپاره دی توره نه په جګیږي خو د ده وار یې دومره زورور و چې دا سپر یې دوه ځایه کې مات یې کړي نو بیا دا توره راغله تر سپر ووتل د حضرت علي رضی الله عنه په سر باندې ولګېدل خو د تورې زور ختلی و یوازې د علي رضی الله عنه سر د ظاهري پوست یې ونیوی او نور دننه ولاړی نه نو دوهم ځل چې علي رضی الله عنه پر عمر بن عبدود باندې وارې وکړي نو تر وژو لاندې چې عمر بن عبدود چې د اسلام په مقابله راوتلی و، ده وواژه، په خپله سزا یې ورسوئ، داسې همت ده درلود. او دې ته ورته نور خصوصیات هم حضرت علي رضي الله عنه درلود. او کله چې د احد غزا کېدل، علي رضي الله عنه وايي، وايي د کفارو هجوم چې پر موږ باندې راغی، کفارو چې په مسلمانانو پسې زور په غرور او کبر سره ډېر صحابه شهیدان کړل، وایي ما چې کله د جنګ صحنه ولیدل نو دا راته معلومه سوه چې د الله رسول خو هیڅ کله الله د کافرانو په لاس باندې نه وژني دا مې زړه ته نه لوېدل چې کله کافرانو په کرغېړونو لاسو دي د الله پاک پیغمبر وژل سوی وي دا مې یقیني وه نو دا خبره مې زړه ته ولوېدل چې دا نه اهل قوم الله پاک پیغمبر ورته راواستوي دې عزت ونه کړي علی رضی الله عنه په پهلوانو د پهلوانۍ او د همت یوه نمونه یې مخکې بیان شوه وایي ناببره زما پر یو ځای باندې سترګې ولګېدلې چې په هغه ځای باندې ډېر د تورو وارونه دي او ډېر سخت جنگ پر هغه ځای باندې روان دی نو وایي ما هڅه وکړل چې هغه ځای ته ورسم که مې وکتل د الله پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای دی کافران د تورو وارونه باندې کی دا هغه وخت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه دوه مبارکان هم په دا ځای کې شهیدان سول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې دوی د خود کړی هغه پوجي خولۍ چې دا چې د سر د حفاظت لپاره دی په سر کوله د هغه کړی دی د هغې ننوتلي دي د مبارک وینه توی سوې ده او زخمي سوی دی دا هغه محفل دی نو وایي کله چې زه ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه ولیدم او راته ویې ویل ولیا علی هذا ای علی دا طرف کافران راڅخه دفع کړه وایي ما پر هغه طرف باندې توره وچول نو د هغه طرف ډېر کافران به ووژل سول بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ولیا علی هذا څخه یم او علی زما څخه دی یعنی دا د نبی علیه السلام هغه کامل د محبت جمله وه چې د علی رضی الله عنه لپاره یې ویلې وه په هر صورت باندې د علی رضی الله عنه مناقب او خصوصیات خو ډېر دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله تر ټولو لوړه ګرانه لور فاطمه رضی الله عنها او علی رضی الله عنه ته په نکاح ورکړې یوه ورځ کوم داسې شی دی چې ته یې دومره ژړولی او دومره غمګین کړی چې تا یې په داسې ویرجن حالت باندې اخته کړی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ما چې ډېر ژړلي دي الله جل جلاله د شپې زه وخېژولم اسمانو په بل روایت کې راځي چې دی مبارک فرمایي چې زه معراج ته تللی وم ما د خپل امت ډېرې ښځې په دوزخ کې وليدلې او په ډول ډول عذابو به اخته وې، دغه عذابونه چې ما را پر زړه کړه، را ياد مې کړل، ډېر سخت ئې وژړولم او ډېر سخت ئې غمګين کړم، زما د امت ښځې، زما امتيانې ښځې، زما هيڅکله پر داسې عذاب نه دي پېرزو، دغه عذاب چې مې د دوی مشاهده کړي، مطالعه مې کړي، ومې ليدی، په داسې سخت حالت ئې اخته کړم، ډېر ئې غمګينه کړم. بیا علی او فاطمه رضی الله عنهما پوښتنه ځنې کیږي، وایي، یا رسول الله دا ښځې په څه ډول عذابو باندې اخته وې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، ول ما یوه ښځه ولیدل د زما د امته څخه د سر ویښتان یې په جهنم کې ځړېدل او دا د سر ماغزه یې داسې ایښېدل لکه دیګ چې ایش یا یوه چاجوشه چې ایش د ايشېدنې دېګ په ډول باندې يې د سر وېښتان، د سر ماغزه ايشېدل او وېښتان ئې په جهنم او په دوزخ کي ځړېدل. فاطمې رضي الله عنها پوښتنه ځني وکړه چي يا رسول الله د دې خلګو عذاب څه وو؟ د دې خلګو د دې ښځي ګناه څه وه چي الله عز وجل دومره سخت عذاب وله ورکړی وو؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم په جواب کي ورته وويل، ول دا هغه ښځي وې چې په ژوندانه کې ئې د خپلو کورونو څخه وتلی او د خپلو کورونو څخه په داسې جامو کې وتلی چې د خلکو نامحرمو نارینهو ورته سپین داسې پایزار یا چمپلان یې ورپښو کول چې د خلکو ورته سترګې سي داسې لباس و جامه یې جوړول چې د خلکو ورته سترګې سي لکه اوس چې په دا کوڅو کې دغه فاحشې او ناروا ښځې لیدل کېږي. تاسو وګورئ په دا کوڅو کې چېرې مو یوه پر شریعت برابره یوه ښځه لیدلې ده چې له کوره څخه وتلې ده؟ دغه ښځې چې په دغه کورو او په دا کوڅو او بازارو کې ګرځي، دا چې ډول ډول لباسونه یې کړي دي، دا ناروا لباسو والا، په دې کې یوازې یوه خبره ځایېږي چې د نامحرمه نارینه وو ورته سترګې شي، د نامحرمه نارینه وو سترګې ور واوړي. په کور کی خو چه هر ډول لباس کی هر ډول جامه کی ده خو پروا نه کی یوی ښځی ته جایزه ده چه ښه شایسته جامه شایسته لباس په خپل کور کی جوړ کی چه یوازی د خپل خاوند سترګی ور واوړی او دا هیڅ نه ده جایزه چه دا جامه په داسی ډول جوړی کی چه د نامحرمه نارینه وو ورته سترګی سی او د هغه خلکو هم په دی ګناه کی ورسره شرکت دی چه دباندی اجازه ورته ورکوی تر څو دا په داسې جامو کې ولاړه شي چې د نامحرمه نارینه وو سترګې ور واوړي او په پښتني لحاظ باندې به نو د کوم مسلمان غیرت دا واخلي چې د نامحرمه نارینه سترګې دې د ده مېرمنې د ده خور او مور ته ور واوړي آیا دا یو څوک د یو چا غیرت قبلولی شي او که یوه بله لاره پکښې جوړېږي بله لاره خو هم نشته پکښې سترګې ور واوړې بل هیڅ شی نشته پکښې په کور کې خو دې وکړي دا خو جایز دی ښه لباس ښه جامه پاکه جامه جایز ده مګر په کوڅو کې نه ده جایز نبی علیه السلام وایي دغسې مېرمن ما ولیدل چې د سر ویښتان یې په دوزخ کې زړېدل دغه تورو چادریانو ولاړ شي دا اوس چې په کوڅو کې ګرځي دا کړپ کړپ بوټونه چې به شو کړي د سر ویښتان چې معلومېږي لاسونه او پښې چې معلومېږي دا تنګ ګلند کالي چې اغوستي چې په دا کوڅو بازارو کې چې یې وینئ دغه ښځې ښیي دغه ښځې نبي علیه السلام وايي، ما په جهنم کې ولیدلې چې د سر وېښتان یې په جهنم کې ځړېدل او د سر ماغزه یې داسې اېشېدل لکه دېګ چې اېشي. او دوهمه ښځه چې نبي علیه السلام وايي ما ولیدل وايي هغه په داسې حالت کې وه چې د ټوله بدن یې په جهنم کې ځړېدی دا د دې ژبه تر دې یو سیخ ایستل کړل سوی و د اور په جهنم کې ځړېدل په داسې ډول باندې لکه یو څوک چې په پسه الوي نو یو چندک تر وکاږي او ځای یې وځړوي یا ډوډۍ باندې چندک واغوندي د نانوایان لاندې په تناري کې یې وځړوي تر څو هغه پخه سي نو وایي دغسې ښځې مې ولیدلې چې د هغو تر ژبو داسې چنګښ وتلی وو، په جهنم کې ځړېدلی او په ژبو باندې به ځوړانده ولې او په ډېر سخت عذاب باندې اخته وې، ډېرې نارې یې وهلې. فاطمه رضی الله عنها و خپل پلار ته وایي، وایي یا رسول الله! دغه ښځو څه ګناه کړې وه په دنیا کې چې دوی په داسې حالت باندې اخته وې؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې دا هغه ښځې وې چې په دنیا کې په خپلو کورونو کې د خپلو خاوندانو سره ژبه چلول او په خپلو کورو کې د خپلو کورنۍ د غړو سره ژبه چلول لکه په اوس کورو کې چې دغه مژندې د خواښیانو سره ژبې چلوي یا خواښیانې د مژندو سره چلوي یا دغه مژندې چې په کورو کې چې د کور د نورو ښځو سره ژبې چلوي دعوې و نارې و جنجالونه ویي علیه السلام وایي، دا ښځې به په جهنم کې زړېږي، ځکه دا بدبختي کور ته راوړي، دغسې ښځې کور ته غم راوړي، داسې ښځې د کور تر منځ بې اتفاقي راوړي، دغسې ښځې په کور کې د خوشحالۍ ګوله په خوابدۍ بدلوي، نو ځکه علیه السلام وایي، دا به په جهنم کې زړېږي. کومه ښځه چې له مېړه سره ژبه چلوي، چې هغه د یو کار ورته وايي دا دعوه ورسره کوي، کومه ښځه چې د خواښې سره ژبه چلوي، کومه خواښه چې د مږور سره ژبه چلوي، کومه مږور چې د کور د نورو ښځو سره چې دا د لېورو ښځې دي یا یې د د خاوند خوندې دي یا د خاوند خوندې د ورېندارې سره ژبه چلوي، علیه السلام وايي دا به ټوله دوزخیانې وي، داسې عذاب به هم نه وي لکه نور بلکې تر هغو به یې عذاب سخت وي، په ژبو باندې به په جهنم کې زړېږي. دا د د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا ده چې نبی علیه السلام خپله په سترګو لیدلې ده د نبی علیه السلام په وینا کې شک نسته هیڅ شک نسته په دې کې بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې ما یوه بله ښځه ولیدل چې په جهنم کې زړېدلې داسې ښځې وې او دا ښځې په خپلو تویو باندې زړېدلې په جهنم کې ټوله بدن به یې سوځل کېدی او لکه چنګکان چې یې توی ته ور لوېدلي وي او بیا په جهنم کې زړېږي په ډول ډول عذاب باندې اخته وي فاطمه رضی الله عنها د خپل پلار څخه پوښتنه کوي وایې پلاره دغه ښځو نو کومه ګناه کړې وه چې په داسې سخت عذاب باندې اخته وې چې په تيو باندې په جهنم کې ځړېدلی او په ډېر سخت عذاب باندې اخته وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا زما د امت هغه ښځې وې چې نکاوې یې کړې وې مګر بیا یې هم د نامحرمه نارینهوو سره خبرې کولې، د هغو سره یې اړیکې ساتلې، د هغو په مخ کې یې بې حیایي کول او د نامحرمه نارینهوو څخه یې ستر نه کاوه. نامحرمه نارینه چې په کور کې دي او په بیابان کې دي د دې ټولو څخه د ښځې لپاره ستر لازم دی د دې ورځ څخه ستر کول لازم دي په کور کې چې ورسره اوسېږي د دې مطلب دا نه دی چې اوس نو حتما دا ورور ورور کاډه سره بار کړي یا ښځه بیخي کولی سي چې په خپل کور کې خپله پرده هغه د سپین سرو او د سپین ږیرو او هغه درواغ خبره به مو اورېدلې وي چې د عکس سره ستر نه کېږي، د ورور سره سفر نه دی روا، د عکس سره روا دی، دا درواغ دي. هېڅوک د دې ثبوت نه شي راوړلی. دا په دین کې د شیطان خبره ده، دا په دین استهزا ده، په دین پوزخند دی. قطعاً د خوشنې لیدل د عکس سره حرام دي، په مطلق ډول سره. که څوک وایي چې نکاح نه ده ورسره روا، دا خبره دلیل نه سي کېدلای، ځکه که چېرې یو سړي څلور ښځې په نکاح اخیستې وې، نو پنځمه ښځه خو نه ده ورته نوا چې نکاح وکړي، نو د دنیا ټولې ښځې به د ده سره د ده څخه مخ نه پټوي، د دنیا ټولې ښځې هغه د ده محرماتې جوړې شولې؟ یا هېڅکله نه. محرم هغه ښځې ته ویل کېږي چې د ابد لپاره نکاح ورسره حرام وي، دې ته محرم ویل کېږي، لکه خور، مور، خورزه، عمه، خاله، دا داسې ښځې دي چې د ټول عمر لپاره د چا نکاح نه ورسره روا کېږي. وراره نه شي کولای چې د ژوند د شروع څخه تر پایه د عمه سره نکاح وکړي، د خاله سره نکاح وکړي، د خور سره نکاح وکړي، د عمه سره نکاح وکړي. د دې لاره قطعاً نشته. د ژوند په یوه برخه کې. او د خښنې سره نکاح روا کېږي که هغه ښځه مړه سي د هغه په نکاح کې چې ده که دا ښځه مړه سوه یا ده طلاق کړل بیا نکاح ورسره کولی سي نو ځکه دې ته محرمه نه ویل کېږي نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دغه ښځې چې د نامحرمو خلکو سره خبرې کوي یا مخ ورته لڅوي یا داسې جامه کوي چې د هغه ورته پام سي هغه ورته وګوري په دې کې ټوله دا داخل دي چې دغه دا د علیه السلام وینا ده. علیه السلام په سترګو دا لیدلي دي چې څوک پکښې شک کوي چې دا به داسې نه وي هغه کافر دی هغه چې د مسلمانۍ دعوا نه کوي د مسلمان لپاره دا خبرې سته د مسلمان هېڅ شک نه پکښې پیدا کېږي او څلورمه ښځه نبي علیه السلام وایي ما ولیدل چې پښې ئې پر ځیګر باندې تړلي وې او لاسونه ئې پر سر باندې تړلي وه. فاطمه رضی الله عنها پوښتنه ځنې کوي، وایا رسول الله! اې پلاره! دغه ښځې چې پښې ئې پر سینه باندې تړلي وې، لاسونه ئې پر سر تړلي وې او په جهنم کې وه، دا ښځو څه ګناه کړې وه چې الله داسې عذاب ورکړی وو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې د دې ښځو ګناه دا چې په دنیا کې چې کله و ښځې ته د حیض ناجوړي پېښېدل یا د نفاس ناجوړي پېښېدل یا جنابت ورته پېښېدی دې په غسل کولو کې تاخیر کاوه ځنډوه یې هر کله چې نارینه او ښځو دواړو ته جنابت پېښ شي، قطعاً ورته جائزه نه ده چې یو ګړی یا لس ګړی، یوه ثانیه یا لس ثانیې دا خپل غسل وځنډوي، بلکې دستي به یې کوي، منتها که چېرې د شپې چا ته جنابت پېښ شي، د لمانځه دومره قدر مخکې کول، غسل د سهار د لمانځه، چې دی لمونځ بیا ترسره کړي، لازمي دی او تر هغه وروسته مطلق ناجائز دی. هغه ښځې چې په دنیا کې به یې د جنابت حیض نفاس غسل ځنډاوه ته وده اوس به وکم ته وده اوس به وکم دغه ښځې په دغه ډول په عذاب اخته وې چې پښې یې پر سینه تړلې وې لاسونه یې پر سره تړلي او په جهنم کې غورځېدلې وې بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې ما پنځمه ښځه په داسې ډول باندې ولیدل چې بدن ئې د خوګ په ډول باندې وو، مارانو لړمان پر راګرځېدلي وه او په جهنم کې وه. فاطمې رضی الله عنها پوښتنه ځنې وکړه چې یا رسول الله! دې ښځې بیا څه ګناه کړې وه چې په داسې لوی عذاب باندې اخته وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې د دغه ښځو بیا دا عادت و چې په کورونو کې د نورو ښځو سره غیبت کاوه د یوه حال به یې بل ته وایه او بهتان به یې وایه، تهمت به یې وایه او غلط رواجونه او رسمونه به یې ښوول. نه دي دا د ښځو په منځو کې چې ډول ډول رواجونه راغلي دي، دا ناروا رواجونه، دا دی دا جوړي چې یو د بله سره هست دي او دا روژه ماتي او دا جوړه ده او دا لاسونه سره کېدل دي او دا د نکروزو شپه ده او دا د مړو شپه ده او دا د ژوندو شپه ده، دا ځکه رواجونه دغه ښځو ایښي دي، دغه رواج ایښودونکي دا په شریعت کې نشته دا رواجونه، دغه رواج چې منځ ته یې راوړی وي یا غیبت د نورو نارینه وو کوي او یا غیبت د ښځو کوي او ځینې ناښځې بیا داسې عادت لري چې د خپل کورنۍ نارینه چې دا پسې راچپه کړي او زما خاوند داسې دی او زما خاوند زما سره داسې بده رویه کوي خاوند به یې نو څه کړي وي؟ دا به یې د یوه غیر شرعي کاره څه راګرځولي وي، دا به یې د هر چي د کوره راګرځولي، دا به یې د بازاره راګرځولي، دا به یې د ناروا کالو راګرځولي وي، دا به نو څه وايي؟ زما زما خاوند بې کاره سړی دی، زما د کور غړي بد خلک دي، دا هغه غیبت کوونکې ښځې چي د خپلو د کورنۍ د نارینه وو یې کوي او یا د نورو نارینه وو د کوي، يا په کورنۍ کې چې څه ښځې دي يوه د بلې غيبت کوي يا بل د بلې غيبت کوي يا په شر سره اچوي دغه ښځې نبي عليه السلام فرمايي وايي دا ما وليدلې په جهنم کې وې د خوک په ډول باندې يې جسمونه الله ورکړي وه او مارانو لړمان پرې راګرځېدلي وه په ډېر سخت عذاب باندې اخته وې شپږمه ښځه نبي عليه السلام د دې ښځو څه ګناه وه؟ نبي علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې د دې ښځو ګناه دا وه چې په دنیا کې دوه کارونه دوی کول یو کار یې دا کاوه چې حسد یې کاوه دا حسد په ښځو کې ډېر سته تاسو وګورئ په کور کې چې دوې ښځې وي یوې ښځې که یو شی پیدا کړي او بلې حتما پیدا کوي وایي پلانکۍ ولې پیدا کړی دا حسد بولي دا حسد چې په دنیا کې ښځې کوي او احسان اچونه، احسان اچونه دا دی چې یو کار وکړي بیا نو هغه کس ته وایي ګوره ما داسې ښه درسره وکړل او یعنې په کور کې دا کار وکړي یا پر خاوند باندې احسان اچي یا د کور پر نورو نارینه وو یا د کور پر نورو ښځو باندې احسان اچي دغه احسان اچونکې ښځې په داسې عذاب باندې اخته وې. دا شپږ ډلې ښځې نبي علیه السلام وښودلې چې په دغسې تکلیفونو باندې اخته وه. دا هر مسلمان ورور مسؤلیت لري چې دغه خبره تر خپلو ښځو ورسوي ځکه ښځې په ابتدا په شروع کې د بیان ما وویل ښځې هم دغسې مکلفې دي لکه نارینه چې مکلف دي بلکې هیڅوک هیڅوک نه سره سپکشي ویلی نه د چا نه د دې همت و غیرت سته چې د نبي علیه السلام په خبره کې دې څه پیدا کړي نو که څه هم پر دې موضوع باندې خبرې ډېرې وې خو وخت تنګ دي الله عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې پر هغه طریقه باندې ولاړ سو چې د عذابونو څخه نجات پکښې وي او د الله رضا پکښې وي وما توفیقي الا بالله وعلیه توکلت والیه انیب